او نو جوان احناف پسې د بعضو عقایدو د وجې نه مونږ مکروه تحریمي دی مولي صاحب اول نمبر به زه په خپله دغه باندې حوالې هم پېښ کړم په خپل چې مونږ کوم حکم لګولی د هغې نه پس د هغې نه به انشاءالله تا لیکلي چې عقاید د قرآن او سنت موافق دي زه به د عقیدې تپوس تا نه کوم ته به ماته عقیده د قرآن او سنت نه ثابته کړه ستاسو عقیده کوم ده زه به تا ته عقیده بیانوم هغه ته د قرآن آیت یا به سنت حدیث شریف صحیح ہے کنه ان الحمد لله الذي أوقد مصباح التوحيد والسنة وأدحد مخرات الشرك والبدع وأصلي وأسلم على سيد الإنس والجن خير البرية وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أما بعد وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظیم نن زمونږ استاد په مابین کې چې دا کوم مجلس منعقد شوی دی دا د دې لپاره منعقد شوی دی چې څه خبرې موږ په تاسو باندې کوو ان تاسو خلاف څه خبرې کوو هغه په تاسو بدی لګي څه خبرې داسې دي چې تاسو یې کوئ هغه په موږ باندې بدی لګي نو نن دا میدان د دې لپاره منعقد شوی دی چې آیا دا خبرې چې موږ په تاسو پسې کمی کو دا څه حقیقت او بنیاد لري که دا څه عارضي خبرې دي او بې بنیاده خبرې دي او تاسو چې کومې خبرې کوئ هغه حقیقت لري او که نه هغه څه بې بنیاده خبرې دي زه راځم ستا خبرو له